او د لسو دلایلو د بیان نه وروسته د مشرکین فی التحلیل والتحریم هغوی ته زجر او تخویف ورکړی شو په دریو آیاتونو کې د هغوی د بد عمل زجر ملاو شو او بیا د هغې نه پس په دوو آیاتونو کې د هغې تخویف هم راغی اتبرأ الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا چې دوی به یو بل نه بیزار شي خو چې کله دوی غ عذاب ویني چې ډیر خطرناک عذاب دی ور دوی په خپل مابین کې و تعلقات قطع شي اوس چې کوم دوی د دې تحلیل او تحریم د پاره کوم اتفاق جوړ کړی دی چې بعض تابع او بعض متبوع جوړ شوی دي بعضې د بعضو قانون ته سر ښکته کوي، بیا به دوی د یو بل سره تعلقات ونه ساتي او تعلقات به یې کټ شي. اوس کله چې دغه مسله د مشرکینو سره متعلقه دعوه وشوه او په مشرکینو باندې رد شو او د هغوی لپاره تخویف بیان شو، اوس امر کیږي ټولو خلکو ته عامتا ټولو خلکو ته عامتا دا امر کیږي چې تاسو کلو مما فی الارض حلالا طیبا چې تاسو حلال خورئ یعنی حلال محرام وي او بیا حرام محلال وي بیا په بل رستو آیات کې راځي انما حرم علیکم المیتۃ والدم ها هلته کې ورته وي چې حرام مه حلالوي دلته ورته وي حلال مه حراموي مطلب دا دی چې دغه سيزونه چې کوم په دنیا کې دي دلته کې خو صرف د معقولات او بیان نه دی ظاهرا خدا سے ښکاری چې صرف د خوراکي سيزونو بیان دی لیکن صرف د خوراکي سيزونو بیان نه دی بلکې هر هغه سيزونه او هر هغه کارونه چې هغه په دې دنیا کې دي نو هغه کې تاسو ته دخل نشته لري د تحریم او د تحلیل تاسو په هغه کې جایز او ناجایز او جرم او غیر جرم تاسو نشئ کولای بلکې دا به څوک کوي دا به الله جل جلاله کوي نو په دې آیات کې یا یوهناس کلو مما فی الارض په دې آیات نه واله تر هغه دغه پورې چې کوم دی در یو سلو درې او یا آیاته پورې بلکې دوه او یا آیاته پورې تر دغه پورې ورته هم دک مسله بیانای چیرې تاسو اکل حلال کوي او د دغه تحریم او د تحریم د حلال نه ځان ساتي دغه وته وجه د تحریم د حلال نه ځان ساتي حلال محرام وي او د هغې سبب ورته ښیي چې دا حرام په څه باندې حلالېږي نو د هغې یو ظاهري سبب دی یو باطني سبب دی ظاهري سبب چې کوم دی باطني سبب شیطان دی وسوسې اچي او ظاهري سبب د دې حلال او د حرامولو څه دی هغه اتباع ده د آبا او په مقابله د اتباع د منزل الله کې د الله د نازل کړي شوی کتاب په مقابله کې د غیر الله اتباع کول دغه چې کوم دنو هغه دغه دی او بیا د دوی یو مثال چې دوی ته دعوت دغه سه خلکو ته دعوت چې کوم دنو هغه بیخي بی فائدې وي صحیح شو دغه مضمون ورته بیان نه بیا مؤمنانو ته خاصتا دا امر کوي چې تاسو حلال محرم وي او بیا د هغه ځای نه د یو سلو درې او یا آیات نه بیا بل مضمون شروع شي چې حلال مه حراموي حلال مه حراموي او محرمات اصليه اربعه ورته ذکر کوي چې ګوره دا چرته حلال نه کوي او پس دا غي نه بیا سکی بیا ورته تخویف ورکی تخویف ورته ورکی په یو سو عذابونو سره ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا چې څوک دغه مسله پټای نو دک مسلې پټون کې د پاره عذابونه سدي نو په هغه کې بیا دغه عنوان دی بل دواړه مسلې یو شی یو کې تحلیل د ما تحریم د ما احل الله دی هغه نه منه ده یو کې تحلیل د ما حرم الله دی صحیح شو د الله د حلال او حرام ول او د الله د حرام او حلال ول او بیا د هغه نه ورستو د دې مسلې د پټونکو ته تخویف ته یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا پدې کې پدې آیات کې ورته دغه کوي کنه چې عام خلکو ته دعوت ورکړي ځکه چې دا دعوت ال توحید دی په تشریع کې دعوت ال توحید دی پچا کې په قانون جوړاونه کې دعوت الى التح... دغه توحید د فی التحلیل والتحریم چې په تحلیل او تحریم کې توحید کوي یو الله وګڼي بل څوک مګړي نو څنګه چې په عبادت کې توحید طرف ته دعوت چلول نو ټول خلکو ته دعوت ورکړو یا ایه الناس اعبدوا ربکم صحیح شو کنه التکی څه شو توحید فی العبادت نو دلته کې توحید فی التشریع توحید فی القانونیت هغه د نو هم ورته وی چې یا ایه الناس ښا دواړو ته یا ایه الناس راغی یا ایه الناس ای خلقو دلته کې دا خطاب خلقو ته وی عاطف فلا او دغه وی فلا ور سره محذوف فی جن ښا یا ایه الناس والجن ای انسانانو پیریان دواړو ته وی کلوا مما فی الارض خوریا غسه چې پزمکه کې دي نو کل خو امر د پاره د وجوب راځي نو مطلب دا ده چې د ازمکه کې چې سدي نو دا خوړل واجب دي سو خامخابه خورو ها نو دا خبره ده چې نه دا کل چې کوم د پاره د اباحت دی یعنی مباح وګڼي حرام وایي ما ناجایز کوي ما ځان ته داس نه تاسو ځان ته ناجایز کړی وي کلو مما فی الارض من تبعیزیه ده ټول مخره چې زمکه کې سمومه یغه خوري نه نه مما فی الارض او بعض هغه چې په زمکه کې دي حلالا طیبا حلال پاک ها حلال او پاک حلال او پاک څه مطلب دی امام مالک رحمه الله منقول دي چې الحلال والطيب شیء واحد حلال او طیب څه شی دی دا یو شی دی په دې دواړو کې فرق نه نشته دی امام شافعی رحمه الله فرمایي چې حلال څه ته ویل کیږي حلال هغه ته ویل کیږي چې هغه پاک وي شریعت اجازه ورکړي او طیب هغه ته ویل کیږي چې لذیذ وي لذیذ وي سجاوندی وایي چې حلال ویل کیږي چې تا ما اجازه الشرع چې شریعت اجازه ورکړي او طیب ویل کیږي ما یطیبه النفس چې نفس ښه غني ښه بد نه غني نفس بد نه غني نو حلالا طیبا حلال پاک یعنی اغا حلال چې اغا نفس تم خوي بعض شی حلال وي لیکن نفس ښه نه غني کنه نفس ښه نه غني نو اغا سيزونه وي او اغه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې احتراز کړی کنه لکه لکه دغه شو دا خادمه شو ها سمسارا دغه شو نو صحابي خوړه نبی صلی الله علیه وسلم ته ورغی هغه وته چې یا رسول الله اخرا کنه هغه نه خوړه ولي ورته دغه ویل کنه چې مطلب دا زموږ په د قوم په ځمکه باندې نشته لري راسي طبيعت کې تنا تنفر غوندې راغی نو هغه شانتي مطلب حلالا طيبا حلال او طيبا نو حلالا طيبا دا دواړه چې کوم دي دا مختلف معنی دي یا دا دواړه په یو معنی سره دي چې کم حلال وي هغه طيب وي او چې کم طيب وي هغه حلال وي ولا تتبعوا خطوات الشيطان دا ولا تتبعوا خطوات الشیطان دلته کې خو منه د دین رااله چې شیطان قدمونو پسې مزین نو دلته کې دا اصل کې اقامت د سبب دی وی فضای د مسبب باندې اصل کې چې دا حلال او حرام دا حرام حلال ول او دا حلال حرام ول د دې لپاره سبب سوي شیطان پسې تک شیطان پسې تلل دي نو چې شیطان پسې تلل دي نو تک ته اصل کې مضمون دا سې د مسبب چراوړه دا سې جوړيږي چې کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تحرموه او حراموي ما ولې چې دا حرامول څه شی دی دا خو د شیطان قدمونو پسې تلل دي دا خو د شیطان قدمونو پسې تلل دي ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزه تاسو په قدمونو د شیطان پسې اتباع مکوئ د قدمونو د شیطان خطوات جمع د خطوتون دا د یو قدم او د بل قدم ترمنځ کومه فاصله وي اصل کې دي ته خطوه ویل کیږي لیکن په اقدام باندې د دې عموما اطلاق بیا د دې په اقدام باندې کیږي او دلته کې دا استعاره ده مراد ته نس چیرې مراد ته نداله چې تحریم د ما احل الله مکوي د الله جل جلاله حلال سيزونه هغه ما حراموي اوس ولې مده د شیطان قدمونه پسې ولې تحریم د ما حل الله مکوې دا غي علت بیانې انه بشک دا شیطان چې ده لکم خاص تاسو لپاره عدو مبین دشمن دی ظاهر بین العداوتی ظاهر دشمن دی ښا د په دشمنی کې پټ نه لته تاسو سره پټه دشمنی وکي بلکې ښکارا دشمن دی د دشمنی چې کوم دی تاریخ لیکلی دا معلومه ده استاد نه کسره دشمنی وا همیشه له تاسو سره دشمنی کړی ده ښا نو په دغه آیات کې دغه بیان شو اوس درته دغه کوي چې دا تحلیل د محرم الله د صد وجنه کیږي دا د الله حلال چې خلق حرام کې د دې وجه سوي بنیاد سوي هغه داري انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشک دا شیطان امر کوي تاسو ته بالسوء په بدی باندې والفحشاء په بی حیاي باندې وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او په ویلو تاسو باندې یعنی په دروغ جوړولو تاسو باندې په الله تعالی باندې دا خبرو چې تاسو په نه پويږئ چې تاسو ته د قدرې امرونه راته کوي انما یامرکم بالسوء السوء ما یسوء الانسان فی العاقبه هغه چې ته ویل کیږي چې په عاقبت کې به انسان خفه کی ښا اوس خو په نه خفه کیږي لیکن په آخرت کې په بیا خفه شي او فحشا فحش کوم دنو هغه به حیاي ته ویل کیږي دلته کې وای د سونه مراد څه دی د سو نه مراد هغه ګناه دی خو لا يعرفه العقل عقل نه پیژني چې دا خلی او کبد دی او فحشا ته ویل کیږي ما يعرفه العقل ويستهجنه شریعت هم حرام کړی دی خداغي سره عقل پیژني او عقل تنا عقل بد غني عقل بد غني نو دغه ته ویل کیږي دي ته فحشا ویل کیږي بعد وی اسو ویل کیږي ما لا حد فيه چې تاسو نه پوهیږئ په دې خبره باندې چې انه من الله تعالی چې دا د الله تر طرف نه دی دا الله تر طرف نه دی یو خبره سند تاسو ته نه معلوم او تاسو چې کوم دنه په الله تعالی باندې هغه جوړوي د دک امر تاسو ته څوک شیطان درته کوي یامرکم اوس شیطان امر کوي نو دلته کې وایي چې کچرته د ام شیطان نه مراد انسی شیطان شنه هو کله امر هم کوي او کچرته مراد ته جنی شیطان شي نو یامرکم د امر نه مراد غ وسوسه او تزیین دی یوسوسکم و یزین لکم تاسو ته خیسته کوي او تاسو ته وسوسه درچي په دغه دریو امور باندې او په دې دریو امور کې ترقی د تاسو خیالو کوي اول امر د چا کوي د یو بد کار کوي چې ستا عقل پنه پويږي بیا د رورو په ترقی کې کی نو ول فحشا بیا د داسې امور امر ته کوي چې ستا عقل هم په پويږي اول د داسې کار وی چې هغه ډیر غټ ګناه نه وي حد پکې نشته دی دویمه پیرړه ته امر کوي په داسې چیز باندې چې پای کې حد هم راځي او دریمه پیرړه ته بیا په داسې چیز امر کوي چې هغه کفر دی چې هغه کفر دی وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون چې په الله باندې بیا جوړول شروع کی کنه نو په الله باندې جوړول دا خو کفر دی افترا در باندې شروع کی نو دا درې کارونه په ترقۍ سره شیطان پتا باندې کوي خو که یو پیر لري ته موقع ورکړه او د خبره دی عمر له نو دا درې کارونه به در باندې کوي اول به در باندې صرف حلال حرام کی صحیح شو کنه دا سه په نجی زندګۍ کې بیا به هغه حلال او حرمت ته ورسي دا سه په عامه سطح باندې او درې م پیر کې بسي درې م پیر کې به بیا پوره قانون جوړ کې او بیا به و چې دا قانوني حیثیت اعلان کې قانون جوړول دا الله تعالی کار دی او بیا پکې دا سه هم وي چې بیا الله طرف ته منسوب کی الله طرف ته منسوب کی را بشي آئین به ولیکي او بیا په سولي کې اسلامي جمهوریت آئین کنه بیا ورته ولیکي حاکمیت الله تعالی کو حاصل دی په اوله دفعه کې بدا ولیکي او په بنیادی حقوق کې به ولیکي د مذهبي ازادي چې کوم دی هغه حاصله ده مذهبي ازادي حاصله ده نو مذهبي ازادي چرته نه رااله چې کله حاکمیت ته الله تعالی دی نسبت الله تعالی طرف ته وکړه نسبت الله تعالی طرف ته وکړه او دا ډیر خطرناک دی من حکم بغیر ما انزل الله مخبرا انه ما انزل الله فقط کفر ابو بکر جساس لیکي وای چې حکم د الله د قانون نه بغیر په بل قانون وکړو او بیا خلکو ته دا خبرم کوي چې دا د الله قانون دی نو دا سړی خو په طریقه اولا سره کافر دی خو په طریقه اولا سره کافر دی نو دریم کار بدر باندې دا کوي په تحلیل او په تحریم کې چې دغه تحریم چې تی په خپل او کې دا بدر باندې بیا منسوب کوي الله تعالی طرف ته چې الله دا الله کړی دی دا د الله تر طرف نه دی نو دا درې کارونه در باندې شیطان کوي نو په دې کې اصل کې دغه تخوی دغه دا زجر دی چې نه دغه عمل نه چې ګوره دغه عمل د تحلیل او د تحریم نه ځان وساتي ځکه دغه تحلیل او تحریم دا د شیطان کار دی یو دویم نمبر خبر دا ده چې دا تحلیل او تحریم ترقی کوي او دا رسیږي ور بل خواته دا کفر ته رسیږي دا د اعمال د جاهلیت او د کفر نه دی نو لہذا ځان د دین او ساتي و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله هر کله چې باطینی سبب د تحلیل او تحریم ذکر شو چې باطینی سبب د تحلیل او تحریم څه دی هغه د شیطان وسوسه ده نو اوس ترته ذکر کوي ظاهری سبب د تحلیل او د تحریم ښا چې دا ولي کوي دا خلک ځکه وجه دا ده وای دا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا ما انزل الله تابعداري کوي دا چې الله نازل کړی دي ها دا الله د نازل کرده قانون تابعداري وکړي نو قالو دوی وای بل نتبعو نه مونږه تابعداري کو نه بلکې مونږ تابعداري کو یعنی لا نتبع ما انزل الله بل نتبع ما الفینا علیه ابانا نه مونږه ته بلکې مونږ تابعداري کو ما د هغه څه الفینا علیه آباءنا چې موندل دي په هغې باندې مونږه مشران خپل اولو کان آباؤهم اگر کوي مشران د دوی لا یعقلون شیئا چې نه پوهیږي په یو څیز باندې ولا یهتدون او نه هدایت مومي واذا قيل لهم کله چې دوی ته ویل شي اتبعوا ما انزل الله تابعداریو کوي د ما انزل الله د وحي تابعدار شي د وحي تابعدار شي دینه پته ولګی دا چې مقصود بالاتباع څه شي دی مقصود بالاتباع دا وحي ده مقصود بالاتباع وحي ده قالوا ندوی بل بل یعنی لا نتبع ما انزل الله بل نتبع ما الفینا الفینا الفا یلفی الفاء دا څه ته ویل کیږي الالفاء الفا ویل کیږي وجد مندل ته ویل کیږي مندل ته ویل کیږي الته په سورته دغه کې مرাজি سورته مائده کې راځي قالو بل وجدنا علیه آباءنا مندل دي مونږ په دې باندې پلاران خپل زخرف کې هم دغه شان ترازی بل وجدنا علیه آباءنا دل ترازی ما الفینا علیه آباءنا الفا او وجد کې فرق بیا څه دی منتل دي کنه دواړه معنی ده لیکن الفا وی استعمالیږي په معقولاتو کې او وجد استعمالیږي په معقولات او محسوسات دواړو کې په دواړو کې استعماليږي یو شی مندل نو دلته کې چونکه مسله د دغه روانه ده د معقول اشیاء روانه ده د تحلیل او د تحریم نو په دې وجه باندې الفا استعمال کړو او الته کې بیا وجه استعمال کړی ځکه چې الته کې بعضی محسوس امور هم ورسره شته نو په دې وجه باندې هغه لفظ چې کوم دنو هغه عام راوړل شوی ما الفینا علیه آباءنا چې مونډلې دي مونږ پاغه باندې آباءنا امام راغب وی آباءنا ای علماءنا علما د مونږ خپل مونتری مونږ خپل مشران شته خپل مولیان شته مونږ ستانه منو مونږ د هغه منو او هغه مونږ ته مسله بیان کړی دا هغه مونږ ته خبره کړی دا چې دا سیدنا ستاسو لپاره حلال دی او دا سیدنا ستاسو لپاره حرام دی نه هغه وی د آباءنا نه مراد دی علماءنا مراد دی مشران تن مراد دي نور مفسرین وای چې مطلب دا دی چې خاص پلاران نه دي مراد مشران تن مراد دي دغه ته مراد دي اولو کان اباؤهم دا حمزه د پاره د استفهام د استفهام د پاره د توبیخ ته ای ایت تبعونهم ها دوی تابعداري د پلارانو کوي ولو کان آباؤهم دا وو وی عاطفه ده وو عاطفه ده زمخشری وی وو حالیه ده ایت تبعونهم دوی د پلارانو تابعداری کوي او حال دا ده چې د دوی پلاران څه دي هغه دغه شانتی دي لا یاخلون شیئا ولا یهتدون او دا نور وی چې ایت تبعونهم دوی تابعداری کوي د پلارانو دا وو عاطفه ده ولو کان آباؤهم دا لو وی وسلیه ده لو کله شرطیه وی خو کله لو وسلیه وی اگر که معنی به دا شانت راځي اگر که وی پلاران د دوی لا یاقلون شیئا چې پویږي نه په یو سیس باندې ها لا یعقلون شیئا نو په یو سیس خو پویږي خو لا یعقلون شیئا من الحق د حق نه په یو سیس باندې نه پویږي په حق باندې علم نه لري پوی نه لري ښا په الته کې برازي لا یعلمون شیئا ځکه چې ماته تاسو وی الته کې مخکې بعضی سیزونه تیر شوی چې هغه محسوسات او معقولات دواړه دي او دلته صرف معقول امور دي امور دینیه دي نو په دې دا کې لا يعلمون نه وي بلکې لا يعقلون وي ښا شيئا من الحق ولا يهتدون صحیح لا يعقلون شيئا دا د عقل د علم سره لګيږي یعنی علما بیکار دي ولا يهتدون عملا بیکار دي عمل کوم څه په حق باندې عمل نه کوي او په علم کوم څه په حق باندې نه دي روان ښا په علم کوم څه په حق باندې نه دي روان نو دي ته ویل کیږي اتباع د آباء په مقابله د اتباع ما انزل د منظر الله کې د منظر الله قانون په مقابله کې سو کړه اتباع د خپل پلارانو کړه چې دا دا حق خو غوي ته حاصل لې حلالي او حرامي خو به مونږ ته غوي مونږ باغوي پسیزو او قران ورته وایي چې نه اتبعوا ما انزل الله څه کنه په مقابله د منظر الله کې شخصیت پرستی یا قوم پرستی یا وطن پرستی دغه ټول سیزنه داسري دا باطل دي دا باطل دی ښا دا باطل دی ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون نو په دغه کې بیان وکړ د سبب ظاهری د تحلیل او د تحریم چې تحلیل د ما حرم الله یا تحریم د ما حل الله چې کای سبب ظاهری سوي هغه پلارانو پسې تلوي په دې باطن کې د پلارانو پسې تګ ورته چا خېسته کړی دا ته شیطان خېسته کړی دی هغه باطینی سبب دی ښا اوس الله جل جلاله د دغه خلکو مثال بیانوي د دغه خلکو چې د اتباع د بغیر منظر الله کوي د دې خلکو مثال بیانوي د دې مشرکانو په تحلیل او تحریم مثال بیانوي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء او حال د دې کسانو چې کافران دي ها کافران دي او دغه دی د په تحلیل او په تحریم د الله تعالی باندې کما صلی الذی پشان د حال دا غسړی دی ینعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء چې आवाज کوي بما پاغس سر لا يسمع چې ناوري الا دعاء مگر आवाज و نداء او چغا سم بكم عمي فهم لا يعقلون دوی وړاندې دی او ګونګیان دی او کان دی او ګونګیان دی وړاندې دی دوی عقل نه لري اوس ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق دا مثال څنګه لګي دی مثال کې مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړی دي دا د دوی د دعوت مثال دی وی چې مطلب دوی ته دعوت ورکول بے فائدې دوی ته دعوت سره بے فائدې ده ښا د دوی په حق کې فائدہ نه لري نو چې د دعوت مثال شي نو بیا بداسي شي ومثل الذين كفروا مثل الداعي الذين كفروا صرف आवाज اوري چې دیو ته आवाज وی کنه و نداءن او چغا نو غزنا ور سر روچت کی غوونه نیخ نور په پته نه پويږي چې څه وای کنه کله ته دې کنځلو مو کی کچر ته په کنځلو پوي دې خوراغلی به دې بهواله وکړه خوش لیکن پويږي په نه نو دک شانتی دوی ته دعوت ورکول څه دي دې چې ته قران وای او دعوت ورکې اسی کله کله غوونه اوچت کی چلا دې سوې خوش نور په پته نه پويږي د دوی نه فهم چې کوم دې نه غسه دې هغه ختم شوه دې نو د داعی مثال د شپونکی سره شو او د دوی مثال د چا سره شو د دوی مثال د زناور سره شو دوی د زناور غوندې شو دوی ول د زناور غوندې شو علت بیانې سمن بکمن عمي صحیح شو کنه دوی کان دي ها بکمن دوی ګونګیان دي عمي دوی راند دي نو دغه درې صفات د وجنا دوی مشابه شو د چا سره د زناور سره او زناور قرون کون او ګونګې نه ها لیکن زناور ګونګې وی صحیح شو او خبرې نشي کوله کنه هغه اظهار ما فی الضمیر خو نشي کوله کنه او د شانتی د کوړوي په داسې معنی سره چې داسې کون خو نه دی لیکن داسې کون دی چې فهم نشي کوله د فهم نه کون او دغه شانتی دی ړوند دی ځکه چې د دغه حق او باطل ترمن د تمیز خو نشي کوله کنه نو په دې وجه سره د دوی مشابهت ور سره په دغه ځای کې راغی ښا صحیح شو دا دغه شو یا دغه دی یا وای دا مثال د دوی د اتباع دی ها د چا د څه مثال دی د دوی د اتباع مثال دی چې دوی د خپل مشرانو تابعداري کوي دا د هغه مثال دی نو ومثل الذين كفروا مثال د دوی د دغه کسانو چې کافران دي په خپل حال پرېږده ښا مثال د دغه کسانو یا حال د دغه کسانو چې کافران دي کما مثل الذي ينعق په مثال د هغه زناور دی ينعق چې هغه نعق کوي چغه وي چغه کوي چغه وای ها یا بما لا يسمع الا دعاء و نداء پاغه سره چې هغه نه اوري الا دعاء و نداء څه چغه دي اظهار ما فی الضمیر پکې نشته اظهار ما فی الضمیر پکې نشته یعنی څنګه چې دې پخپل خبره نه کویږي څه جو کنه پخپل خبره نه کویږي یا په خبره نه کویږي نو د کرنګي دا تابع چې کم دي دار دي متبوعین حالت نه پیژني نه اوري مګر صرف دعا او ندا اوري او نه هغه خو دعا او ندام نه اوري دعا او ندام نه اوري نو هغه مثال دلته نه برابرېږي ښا نو د دې وجنه دغه بل او په دې کې بهترین دغه اولنې مثال دی اولنې مثال چې کوم دغه برابر لګي و مثل الذين كفروا مثل داعي الذين كفروا مثال د داعي دغه کسانو چې هغه کافران شوی دي کما مثل الراعي الذي په مثال د هغه سرون کې شپون کې دي پوه شو کنه هغه ورته سره که خیال کړي هغه ورته بیا داسې مبهم الفاظ وي کله ته هړی وي کله ته کړی وي دا شان आवाज نور ته کوي کنه دغه چې هغه ته پته یې نه پويږي سمن دوی کان دي د حق نه بوکمن دوی ګونګیان دي د حق نه او عميون دوی لاندې دي د حق نه فهم لا يعقلون نو دوی عقل هم نه لري دوی عقل هم نه لري الته ورته وی او مخکې دا کې تیر شو سمم بوکمن عميون فهم لا يرجعون دلته کې وتوی سمون بکمن عميون فهم لا يعقلون ځکه چې الته کې مخ کې بیان د نور دی نور دی د دوی نه نور لاړو چې چا نه نور لاړ شي نو هغه کوشش کوي چې زه واپس دی رڼا ته لاړ شم چې دغه د رڼا ځای ته زه واپس لاړ شم نو الله الته کې مناسب دا چې الته کې چې لا يرجعون دلته کې د دعا او د ندا خبره ده صحیح شو کنه نو د دعا او د ندا په باره کې ویل او سما خو کوي نو چې سما کوي نو اوس ورته ویل چې فهم لا یاقلون دوی په دې سما باندې پويږي نه دې سما باندې دوی نه پويږي چې आवाज اوري ښا نو دې ځای کې یا لا یاقلون مناسب دی ولته کې لا يرجعون مناسب دی الله تعالی په کلام کې هر ځای کې حکمت یا ایها الذین آمنو اوس مؤمنانو ته امر کوي چې خلق به خوري خلق به حلال حرامي او حرام به حلالي تاسو خو مکوي تاسو حلال حلال وګڼئ او حرام څه وکړئ حرام وګڼئ تاسو دا کارونه کوي ګورخه یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو کلو خری من طیبات ما رزقناکم بعض د هغه پاکونه چې ما تاسو درکړي دي تاسو پاک خوري ښا او تاسو حرام مخوري او حلال ماغه چې طیب نوي هغه نه ځان ساتي من طیبات ما رزقناکم تاسو بیخي پاک خوري مطلب دا دی چې مشتبه معلوم مخوري ښا هغه ته خو ویل یا ایو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا دلته کوي من طیبات ما رزقناکم تاسو بالکل پاک خورئ ښا وشکرو لله او څه کوي شکر کوي خاص الله لرا ان کنتم یاه تعبدون کچریه تاسو عبادت کوونکې الله تعالی لرا که تاسو د الله تعالی عابدین یې نو د عبادت پم قبليږي خو په سبان دی په حلال خوراک باندې یو بل خبر دا دا عبادت پم قبلی کی خو په دې شرط باندې چې عقیده دې صحیح وي او عقیده صحیحه نه بغیر عمل صالح نه قبلی کی نو عقیده صحیحه سره چې حرام د الله تعالی حرام وګڼا او حلال د الله تعالی حلال وګڼا که الله تعالی خپل محلل او محرم نه غني الله تعالی خپل قانون ساز نه مانی نو بیا ته چې کوم دنو عبادت کوونکې بیا ته عبادتونه کوو کنه بیا ستاسو عبادت هیڅ فائدہ نشته لري واشکروا لله شکر کوي د الله تعالی نو غو شکر خبره به تاسو تیرا کړی و چې د نعمت نسبت الله طرف ته کوي او په هغه ځای کې استعمالوي چې په کم ځای کې الله تعالی پر رضا کی هغه ځای کې چې منعم پر رضا کیږي په هغه ځای کې استعمال دي ته وش دي ته شکر ویل کیږي ها او دا بعضی وی چې دا سوال دی اصل کې د چا د طرف نه د طرف د يهودو نه د کفارو نه چې او سید مونږ خو به حرام خورو مونږ خو به د پر خدا نه جایزي خو دې مؤمنانو چې دا کوم مزي چرچی شروع کړی دی څنګه څنګه خوراکونه کوي او څنګه څنګه لباس اچي دا څومره دوی اسراف کوي نو الله وای نه نه خوري او شکر ادا کوي بس بے پروا مکوي ها بے پروا مکوي ان کنتم یا او تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ اوسه پوری مسله دغه و چې تحلیل تحریم د ما احل الله مکوي اوس ورته وای چې تحلیل د ما حرم الله مکوي ها تحلیل د ما حرم الله مکوي انما لپاره د حصر دي انما حرم علیکم المیتتا بشک د الله تعالی حرام کړی دي پتا سو باندې المیتتا مردارا ها مردار در باندې حرام کړی دا ودما او وینا ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما اهل به لغیر الله هغه چې आवाज وکړي شي په غیبانې د پاره د غیر الله فمن اضطر غیر باغ هغه څوک چې راخ کله شو مجبور کړي شو غیر باغ ها خو نوی دی باغی ولا عاد او نعاد تجاوز کون کوي فلا اسم علی نشتری گنا په د باندې ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی انما حرم علیکم المیتۃ بېشکه هغه الله تعالی حرام کړی ده په تاسو باندې دا څلور څیزونه ښه دا څلور څیزونه یې حرام کړي دي انما وایي د پاره د حسر بعضې وایي دلته کې د حسر په معنی سره نه بعضې وایي چې د حسر په معنی سره دی اول ته په صورت انعام کې چې کوم راځي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير ها فانه رجس او فسق او ما اهل ما اهل لغیر الله به نو الته کې سلور سيزونه راځي هغه سلور سيزونه چې کوم دي هغه الته کې پکې حصر راغلي لا اجد الا لا او الا پکې دواړه راغلي دي نو حصر دي لہذا دلته کې انما د حصر د پاره دي اوس چې انما د حصر د پاره شنو سوال دا راځي چې انما د پاره د حصر شو دا سلور سيزونه حرام دي بس نور حرام نشته حرام نور نشته نو دلته کې مفسرین دوه جواب کوي یو جواب دا کوي چې انما د پاره د حصر د خدا حصر حقيقي نه دی دا حصر اضافي دی په نسبت سره هغه مشرکان ته هغه مشرکان دا سلور سيزونه جائز کړیو نو په جواب کې هغه ته ویل چې دا سلور سيزونه ګوره حرام دي هم دا حرام دي ښا دا نور خو پرېږ دا هم دا حرام دي دا حصر اضافي دی او بعضی وی چې دا انما حرم علیکم المیتتا دا انما چې کوم دی دا د پاره د حصر دی دا سلور سیزونه سدي دا حرام دی خدا څه مطلب دی چې دا هغه سلور محصور سیزونه حرام دي نور نه دي حرام دا وی سلور سیزونه بالکل محصور حرام دي په ټولو ادیانو کې چې په ادیان ټول ادیان کې متفق دي هغه دا سلور سیزونه دي ها په بعضی ادیانو کې به یو شی حرام شوی بعضی کې به بل شی حلال شوی هغه به یي لیکن دی سلور زون دي ته محرمات اصلیه ویل کیږي چې بالکل اصلا دا حرام دي په دې کې په یو دین کې ردی جواز نه دراغله نصارا او دا دعوی کولی چې زمونږ د پاره وخه د خنزیر جایز ده او دا دعوی کولی چې موږ د پاره لیکن دا خبره ده چې دا غوی ځان د پاره جایز کړیو په دور د قسطنطین کې جایز کړیو ځان د پاره درې سو کال بعد دی عیسی علی السلام نه په دور دی عیسی علی السلام کې دا وی ته نو جایز شي نو دغه انما حرم علیکم المیتتا دغه سلور سیزونه چې کوم دی دا بالکل مطلقاً حرام دي المیتتا میته چې کوم دی نو هغه څه ته ویل کیږي هغه ته ویل کیږي چې داغې نه روح په غیر شرعي طریقې سره وباسل شي کفاره طریقې سره ک په خپل مرچو هم دغه ته شرعي طریقې نه ده او که دې مطلب دار چې تا په سټتا او کو هم او که پکانی دي مطلب دا چې بل سر ټکاو هم دا غیر شرعي طریقې دي په غیر شرعي طریقې سره چې تا مړ کړو نو دې ته مې ته ویل کیږي ودم او دم حرام دی ها او هغه تفصیل بیا د میتی التکراغه سورته مائده کې حرمت علیکم المیتۃ ویننا مراد چې کوم دی او دم مسفوحا التک راضی ها التا او دغه کې راضی او دم مسفوحا او لحم خنزیر نو هغه وینه بهیدون کې ده چې کوم وینه بهیږي هغه وینه حرام ده کوم وینه چې جامده ده لکه تور شو ها لکه دغه شو دا اینه شو دا څه دي دا ګوره حلال دي دا وینه ده خو دا جامده وینه ده یا هغه وینه چې مطلب هغه پاتې شو په هغه کې بیا اختلاف ته چې مطلب کوم وینا هغه دغه شانتی نور او بيد او سو پورې پاتې شو نو پاره کې بعضي علما چې نه صحیح خو لیکن صحیح خبردار چې هغه صحیح ده هغه جایز ده پاره کې اقوال صحابه را نقل کړي مفسرین ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر غوخه د خنزیر غوخه د خنزیر حرام ده او نور سیزونه نور ټول ور سره حرام دي غوخه حرامه ده ډکی حرام دي شحم ها واز ده حرامه ده دا ټول سیزونه چې کوم دنو د خنزیر سری دا مکمل حرام دي ها د خنزیر یو شی جایز نه دي دلته کې صرف داوود ظاهری چې کوم دنو د لحم نساغس تر لحم غستل او هغه وایي چې دا نور سیزونه په دې کې نه دي داخل او دا نور علما حضرات وایي چې نه دا ټول پکې جایز دي ولحم الخنزيري لحم د خنزير چې کوم راغند دي کې شحم عظام دا ټول را داخل شوخه امام شاطبي وای وای دا پکې اصلا داخل دي بالکل اصلا پکې داخل دي لحم حقیقت ته په دغه نور سيزونو کې ځکه چې عرفن چې لحم ذکر شي بس هم دکا خلک چاته وای چې مال غوخه را کنه هغه پکې لړډو کې مواچي وازدم پکې ولا واچي دار څه پکې ولا واچي لیکن دا بيع فاسده نه ده دا بيع فاسده نه ده ولې ځکه چې دلته کې لحم چې کوم دنو هغه دی ټول ته ور شامل دی لیکن هغه وایي چې نه د لحم نه صرف لحم مراد دی او دا نور چیز نه پکې شحم چې کوم دنو هغه پکې نه داخل لیکن شحم نه داخل خو اعصاب او دا پلیم لیسي دی پکې بیا داخل کړي په خپل باندې نو عجیب تضاد په هغه باندې لازم شوی دی چې لکه ته پکې دغه څنګه داخل دغه پکې بیا نه داخليږي ولحم الخنزير او غوخه د خنزير دام حرام ده اوس وما اهل به لغیر الله اوس دغه میته کې استثناء رااله میته کې استثناء رااله د څه شي نه میته حرام ده لیکن ګوره یو دوه سيزونه شته دی لکه مې شو ملخان شو دا بغیر د ذبح نم په نور طریقو سره دا الله تعالی حلال کړی دی کنه ودم وینه حرام ده خو لیکن استثناء تشته استثناء تشته البته لحم الدین استثناء ده پس کی اغا وینه جامد او اغا وینه نه بهیدون کی داتنه مستثنا دي ولحم الخنزیر غوخه د خنزیر چې کوم دنه اغا حرام ده د دې کې د سچې استثناء نشته لري البته امام دین اس قسمه نه پنه چوچتول خاص صرف عقل نه د دین اس قسمه نه پنه چوچتول لیکن صرف امام دغه وای ابو یوسف رحمه الله وای ک په یو علاقه کې ستن نه ستن او ته به تور استن چې کوم دی نو د دغه ویخته استعمال کې د خنزیر بس زګ زګ ویخته وی کې دی شي هغه استعمال کې نو استعمالول شي استعمالول شي پر تار په شکل نه د ستنې په شکل باندې استعمال کی نو دا کول شي اوس چې د الله بلکم را روان دي دا بالکل د کې هیڅ قسمه استثناء نشته ښا هیڅ قسمه استثناء نشته و ما اوهل به لغیر الله او هغه چې आवाज وکړي شي پاغي باندې د پاره د غیر الله څه اواز په وکړي شي احلال خو اواز ته ویل کیږي نو بعضو دا معنا داسې کړی دا لکه دور منصور او امر په غیر معنا دا کړی دا و ما اوهل اوهل په معنا د ذبح حسر اغستلی او با زائده کړی دا او لغیر الله لام په معنا د با سره اغستلی او دلته کې اسم مقدر کړی دی ها و ما ذبح هغه چې ذبح کړی شي به اسم غیر الله په نوم د غیر د الله تعالی باندې د الله نه بغیر په بل نوم باندې چې ذبح شي هغه ته هغه څه چې د لات او د منات او د عزا په نومونو باندې به ذبح کولی نو هغه څه چې هغه حرام دي د دې احلال نه دا مراد دي ځکه چې احلال بچون کې غي په وخت ذبح کې کولو احلال دې په وخت ذبح کې کولو आवाज دې اوچت چت هغه عادت داو نو هغه احلال ذکر دې خو لیکن مراد نه ذبح دا و ما ذبح باسم غیر الله چې په نوم د غیر الله باندې سکلی شي ذبح کړی شي نو هغه حرام دي خا نو دغه ځای کې بعض خلکو بیا ردین دا استدلال کړی لکه بریلیانو چې د الله نه بغیر په بل نوم باندې ذبح شو هغه حرام ده او کچرته دغه مونږ د قبرونو لپاره ذبح کوو مونږ په بسم الله وایو ها بسم البابا خو نه وایو کنه نو چې بسم البابا نه وای نو دا حلال ده حلال کې دا څه نه ده دلته کې دغه و ما ذبح باسم غیر الله دا بعض علماء چې دغه انتهایی لوی مجازات دي ها لوی دغه پکې تکلفات او تعویلات پکې شوې دي او الا په معنی د ذبح حسر اغسته شوې دي با چې کوم دنو هغه څه کړی شوې دي هغه زائد کړی شوې ده لام په معنی د بي سره دي دلته کې اسم مقدر را است شوې دي نو دا سې کا وما ذبح لتقرب غیر الله وما ذبح لتقرب غیر الله هغه چې ذبح کړی چې د پاره د تقرب د غیر الله لپاره په دې باندې ډیرو مفسرینو اقوال شته چې دغه معنی ده چې د تقرب د غیر الله د پاره ذبح کړی شي او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه د هغه اخترونو په باره کې پښتنه وکړی شو چې په هغه اخترونو کې به مشرکانو څه کول ذبح به کول او مسلمانانو ته به غور کول دا غي هدی چې دا هدی خړل څنګه نو غي ویل چې په دغه ورځ باندې چې کم حلال شي نو دا غي خړل څه دي هغه ناجایز دي په دغه ورځ باندې کم حلال شي نو دا غي خړل ناجایز دي ځکه چې دا د غیر الله د پاره حلاليږي اگر چې په نوم ته د ارچا واغسته شي هغه ورته دا نه ویل چې کوم مسلمان حلال کنو بیا به جایز دي نه نه په دغه ورځ باندې کده دوی د پارسوب د حلالیو کی نو دا حرام دي ولې ځکه چې دا د تقرب د غیر الله د پاره دا شوی دي یا دغه چې کوم دي نو د حضرت حسن بصری نه پښتنه وکړې شو د چا دغه په باره کې دا ماشومان چې لوبي کوي ګډیانو سره د دې باره کې ته پښتنه شو چې دا ماشومان دي ګډیانو سره لوبي کوي نو کله د دیوی ګډی د بلی ګډی ته واده وی واده کوي اسی نو چې واده کوي په دې کې چا او حلال پوه شو کنه څوک بداسي مينو چې دا اوخه په حلال کو نو آیا دغه او خړل څنګه دي نو هغه ول چې دغه او خړل چې کوم دي هغه حرام دي هغه حرام دي ځکه دا د صنم د پاره او شو دغه ګډي خو یو بوت غونته دي نو دا د هغه د پاره او شو لہذا دې کې تقاضا چې کوم دنه دا په نوم د غیر الله باندې شوی دی دا دا ناجایز دی اگر چې بسم الله پیږي اگر چې بسم الله پی وای نو په دې کې دغه ټول چې کوم دین هغه دا حلال شوخه وما اوهل به لغیر الله بل معنا دا څه کړی دغه هغه کې خط تعمیم راځي وما اوهل به هغه چې आवाज وکړي شي پاغي باندې زو به حق معنی سره مال احلال په خپل معنی سره واخله هغه چې आवाज وکړي شي پاغي باندې لغیر الله د پاره غیر الله د غیر الله نوم ته واغستې شو دا د فلانی بابا ته نظر دی اوس دا څه شو دغه شی که د حلالول یو که د حلالول نه دا حرام شو دا څه شو دا حرام شو د دینه نه پاغستل چې کوم دی هغه ناجایز شو ها د دینه نه پاغستل اوس ناجایز شو د چا لپاره د نور خلکو لپاره ها سړی په خپل باندې مالک دی هغه خو ته غستې شي لیکن هغه چې وجبس ما رجوع کړه توبه مې وباسله بیا ځان د پاره استعمال کې استعمالول شي لیکن بل څوک د دې لپاره ځکه چې هغه شی مالک نه ګرځيږي او دا نظر د غیر الله دی په ګناګارم شو شرک ته په ورسېدو او د نور د لپاره د دین نه فت کوم دین هغه صحیح نه دغه د نه فت نه واخلي بس دا حرام شو ما اوهل به لغیر الله فقط आवाज واخله بالکل پکې مجاز نه لازميږي بیا وما اوهل به هغه چې आवाज وکړي چې پاغي باندې لغیر الله د غیر الله لپاره د غیر الله واخلو که چې ذبیحه په معنی سره ما هر یو سیس چي اوس په دې کې بعد خلک استدلالات کوي هغه دا وایي چې ګوره د مکی په مکه معظمه کې طبقات ابن سعد عمر غستر ابن جرير تبری عمر غستر په خپل تاریخ کې وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله لاړو نو ګوره وایي ابو سفیان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې منات د پاره کوم چندي شوی دي کنه منات د پاره کوم نظر شوی دي هغه نظرونه چې کوم دي کنه هغه حضرت عروه ته جمع پوه شو نو هغه لګور وای نه فیته واغستا نه فیته واغستا نو داغي یو خبره خدای چې هغه بالکل بلا سند روایت بالکل بلا سند روایت دا غیر روایت سند نشته او دویمه خبره دا ده چې کای ته واغستل نو هغه ته غنیمتن اغستی غنیمتن د کفارو مالو بس په غنیمت سره کنه واغستو دغه څه د قاسم محمد ابن قاسم په باره کې په تاریخ تواریخ کې یو روایت راځي چې د یو بابا قبر او هغه ته ډېری پیسې جمع وي هغه وران کړ چې کله راغې او هغه پیسې چې کوم د هغه ټول را جمع کړي او هغه هغه غنیمت کړ نو خو د مشرک مالو غنیمت کړو سیدا لیکن دغه شانتی دار اغستل چې کوم دي دا ناجایز دي زموږ د ملګرین کله کله التمون په ګومل کې وو لا بڑل خشاک په دغه نه راوړل کنه دا جانډي به راغونډ کړ ماته لکه ورځوي خو دې نه نفع غستل چې کوم دي غسین نه فغستل کاغه دغه وی مذبوحه وی که غیر مذبوحه وی دا د ملک ته مالک نه نوزی نو لهدا د دین نه فغستل چې کوم دی هغه حرام دی او ناجایز دی ښا وما اهل به لغیر الله اوس دې کې عام تعمیم راغی ګورا په دې کې حلال وی مذبوحه وی غیر مذبوحه وی او دغه وی دا عام سيزونه دي د نفي پیسې دي فرزر دي دا ټول سيزونه په دې کې حرام دي په دې کې بالکل تعمیم مشخص فمن استر غیر باغ هغه څوک چې مجبور کړی شو دیته غیر باغن خو نوی دی باغی ولا عادن څه مطلب دی غیر باغن نوی باغی نوی تجاوز کوونکی ولا نوی زیاتی خورونکی ښا ولا عادن ولا مزودن او نوی ځان سره توخا خلی چې راشه اوس مجبوری ده دا استقرار څه شی ده تکي استقرار دا ده التکی د دی یو مثال خرازی فمانه تر فی مخمسه چې دې په لوګه کې څه مجبور شي دیتا یو دا دی یو دا دی یو ظالم سړی در باندې اقرا وکړ شابه ته وسنګ نه خوري اوس دغه د بابا د خوراک تر باندې کو پوه شو کنه دا مالګه بخوري دا غوخه بخوري دا به در باندې خورو ما نو دغه ټیم کې سده غیر باغن ولا عادن پوه شو کنه نو دغه کار بکې چې داسې نه چې خوانته والی نو غیر باغن غیر محللین مانم شوی دا چې حلالون کني ولا عادن ولا مزودن نه ځان سره دغه اخلي توخه اخلي چې بس دا بدن سره وسما دا خوردل دا ځان سره وړم نه نه دا کار بنه کوي یا وی غیر باغن نوی زیاتی خورون کې مطلب دا دی چې لذتان نه خوري ښا لذتان نه خوري ولا عاد او نوی عادی څه مطلب دی چې وای دا تجاوز نه کوي چې یاره اوس د لپاره حلال شوی دی نه نه بس نه خورم زه مرشم زه په عظمت عمل کوم په دغه وخت په عظمت باندې عمل کول ته سړي دا ناروا دي بعض وای غیر باغن نوی باغی په ملګری باندې بل ملګری اوس هدي داغه نه بس دغه کوي پټایو زیاته ته وخوړه او هغه بل چې کوم دی هغه د لوګینم لیږي ولا عادن او نه عادی او تجاوز کون کې پاغه کې چې لذتن خوري بعضی لمانی اړې راړې غیر باغن بعضی دا معنی کوي چې نوی باغی په مسلمانانو باندې د امیر المؤمنین نوی باغی نه ولا عادن او نسوی نه مخالف وي د چانه د مسلک د سنت نه سن غیر سنی نوي دا معنی چې کوم د سهل ابن عبد الله تستری نه نقل ده لیکن دغه معنی چې کوم دی هغه دغه نخ کاری کې زمون په نسبت باندې د حرام سفر کې رخصت راځي په حرام مونږ چې غلا لذي ولې مونږ وینه قصر مونږ کول شي خو څه کنه کله ریزي نو قصر مونږ کول شي اگر که غلا روان وي او امام شافعي رحمه الله وایي جنا محرمات چې کوم دنه سبب د نعمت نه ګرځيږي حرمت ته مساهرت او داسې زونه په دی وجه باندې هغه نه ثابتې کنه نو دغه غیر باغن ولا عادن هغه معنا اخلي بهر نور په کوم ډیر معنی مفسرین کړی دي خو دغه یو دوه معنی چې کوم دنه هغه ضروری چې پکار دي سره یاد کی فلا اسم علیه نشته د ګنا په د باندې په د باندې ګنا نشته ده اوس نو اسیم چې مجبور دی ګنا پی نشته ده خو فلا اسم علیه کده بلا اراده چې کوم دنو یو نوړی زیات او خړه کنه نو د اغه په باب کې خبره کوي چې بیا په د باندې ګنا نشته ده خوري دي خو چې بلا اراده یو کنه اراده وی چې نورې غدینه به تکیو کوم او دا به پکې دې کې به دغه جوړ کما ترکاری جوړه کما دې کې بداو کم نه بیا خشه نه دي ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی غفور غفور دی لمن جاوز الحد بلا اراده ها چې هغه څوک تجاوز کوي د حد نه بغیر د ارادې نه نو هغه د پاره غفور دی او رحیم رحیم دی الله تعالی بالمسترین په مجبور خلکو باندې مجبور خلکو باندې رحیم دی الله تعالی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب وصلى جل جلاله د حق پټون کې تحلیل او تحریم څوک پټای نو د دغه حق پټون کو د پاره تخویف بیانې ښا تخویف ته دوی بیانې خدا تخویف ته هغه تخویف نه غمخ یکتمون ما انزلنا من البینات التکم د کتمان یو تخویف ذکر شو دلته هم ذکر کیږي لیکن په دې تخویف کې داغه تخویف نه هغه دنیوي تخویف هغه مداهنت ته بس پرې د مړه وخت رول غواړي او دلته کتمان د سره پاره دی چې بیا به خوراکونه بند شي بیا به پیسې بند شي نو د دې وجه نه د ښا دا کتمان ويشترون به ثمنن قليلا وقل پاغي باندې مال لګ هغه ثمنن قليلا تشریع تک تیر شي وا په بقری پاول پاو کې اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار اولائک ما یاکلون فی بطونهم دغه خلق چې کوم دا مذکور دي چې کتمان د وجه د لالچ نه کوي یا نو قبح د عمل طرف ته اشاره شو قبح د عمل طرف ته چې دی ظالم ته وګوره دا د خېټې د وجنه حق پټي خدا خېټې د وجنه دومره خېټه ور دي چې د خېټې د وجنه حق پټي نو دی وجنه فی بطونهم دا ما یاکلون ما یاکلون الا النار کافی لیکن دا فی بطونهم ور سره د پاره د بیان د تقبیح کو چې دا دومره قبیح عمل دی چې په خېټه باندې حق پټول خا دا د خېټه دغه دی کافر دی اولایک ما یاکلون فی بطونهم دغه خلق نخری په خېټو خپلو کې الا النار مگر اور یا شبع طرف ته اشاره ده چې دا اور دا خېټه به د اور نه ډکه شي نو خېټه به د اور نه ډکه شي دا الا النار دا عقل حقیقتا مراد دی بازی وای په اخرت کې او اخرت کې بدلږي اورونه بخوري او یا الا النار سبب د اور دی ښا سبب د اور په دنیا کې خوري دا په دنیا کې چې څه خوري دا خو سبب د اور دی کنه نو دک دغه خوري ولا یکلمهم الله دویم او خبرې به ونه کې دوی سره الله تعالی یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې خبرې به ور سره نه کوي نو یا خدا دې چې مطلقاً به سره خبرې نه کوي بعضی وجه سره به حساب هم په خپل خلی نه کوي بلکې حساب به سره په خپل نه کوي د بل چا په پرشتو په ذریعه به سره کوي یا ولا یکلمهم الله الله تعالی به سره خبره د خوشحالي نه کوي ها خبره د خوشحالي به سره نه کوي سخت خبره به سره کوي یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم او نه به پاکی دوی نه به پاکی دوی ولا یثنی علیهم په دوی باندې به ثنا نه وای د دوی به دغه مناقب نه ذکر کوي ها یا ولا یزکیهم ولا یصلح اعمالهم الخبیثه د دوی خبيث اعمال چې کوم دین هغه به نه سمي هغه به ورله نه سمي ولهم عذاب الیم او خاص د دې لپاره عذاب دردناک دی نو دغه کې ورته تخویف بیان کو اوس ورته بیانې قبح د دې عمل چې د دې عمل دنیوي هم خسران دی او اخروی هم خسران دی دنیوي څه دی اولایک الذین اشتروا الضلاله بالهدى د دنیوي په بدل د هدایت کې دلالت واغست نو ووټ ووټ وای راکې او سو اخلي اسلام واخلي پوښ کنه نو اسلامی نظام ناری ورته لګي هغه هدایت خلکو ته ورکي او دلالت په اخلي ووټ په اخلي ها والعذاب بالمغفره نو په دنیا کې فزان باندې د هدایت لارې بندې کړې د خدا کارو دنیا کې تبا شو ها علم په مقابل کې جهل واغستو د هدایت په مقابل کې ضلالت واغستو په آخرت کې په آخرت کې د الله د مغفرت په مقابله کې عذاب دنیا هم تبا آخرت هم تبا والعذاب بالمغفره او عذاب واغستو په بدل د مغفرت کې فما اصبرهم علی النار فما اصبرهم علی النار نو دا دی مختلف معنی دي خیا وای دا صيغه له چاره د تعجب ده ښه د تعجب ده فما اصبرهم علی النار نو سعجب صبر دې دوی په اور باندې سعجب صبر دې په اور باندې په اور خپ صبر کی دي بعضی وای چې نه دا ما چې کوم ده دا د موصوله ده ها او دا ما موصوله دا ورستو ته تقدیر د خبر راو باسدا اصبرهم علی النار مبتدا ده خدا دا سله ده سله ده موصول سره مبتدا ده فما اصبرهم علی النار فالذی اصبرهم علی النار اقبح نو هغه شی چې په اور باندې دوی ته صبر ورکړی دی اړیر قبیح هغه ډیر قبیح ته ها هغه ډیر قبیح ته یا بعض معنی کوي اسبره وي چې په مسله کې صبره په مسله کې علا راشن په معنی د جرأه سره فما اجرأهم علی النار نو سشي جرأت ورک دوی ته په اور باندې سشي جرأت ورک په اور باندې دوی ته چې په اور جرأت حاصل کړي او بعض وی ما نافیه ده فما اصبرهم علی النار نشتره داسی یو شی چې دوی ته صبر ورکی په اور باندې داسی یو شی نشتره ښا یا فما ابقاهم علی النار څه چې باقی پاتې کړ دوی په اور باندې ها یا سو دغه دی څه چې باقی پاتې کړ دوی په اور باندې یا هغه شی چې باقی پاتې کړ دوی په اور باندې هغه قبیح دی مختلف معنی دي ښا ذالک دا عذابونه ولې دا مختلف عذابونه د تورکل دا ټول عذابون طرف ته اشاره ورکا چې هغه کم کم عذابونه دي هغه عذابونه دي عقل دا دغه دی د اور دی او خبر د الله تعالی نه کول دي دوی سره او د دوی دغه چې کوم دنو پاکول نشته دی او دوی لپاره عذاب الیم دی او ضلالت دی او عذاب دی ها او بقاله په ور باندې دغه ټول عذابونه دې طرف ته اشاره وکړه ذالک دغه عذابونه مذکورا بان الله دا ولی دی بان الله سبب ذکر کئ بان الله نزل الكتاب بالحق په سبب د دې باندې چې الله تعالی نازل کړي کتاب په حق باندې الله کتاب نازل کړي د پاره بالحق ها بالبيان الحق بالدليل الحق لاظهار الحق د پاره د اظهار د حق الله تعالی چې کوم دنو کتاب او قانون نازل کړو وان الذين اختلفوا في الكتاب نو دا ولې دا صرف نزول د کتاب د پاره د عذاب سبب دی نه نه دا خو نه دی بان الله نزل الكتاب بالحق چې الله نازل کتاب په حق باندې وهم اختلفوا فيه دلته سره راو باسه دا ور سره راو باسه او دوی پاره کې اختلاف وکړه دا جمله موږ ولې راو باسله ځکه چې فقط نزول د کتاب په سبب د عذاب نه لیکنه چې نه کتاب نازل شون ځکه به دوی عذابېږي نه دوی په دې کتاب کې اختلاف وکړه ځکه عذابېږي او دلیل پر رستو دا قرینه پیدا و ان الذين اختلفوا دغه کوم دن دا په قرینه ده وهم اختلافو فيه او دوی په دې کتاب کې اختلاف وکړو وان الذين اختلافو في الكتاب او هغه خلک چې اختلاف کړي په کتاب په کتاب کې په کوم کتاب کې بعضی په تورات کې اختلاف کړي دي په چا کې په دلالت تورات کې په نبوت عيسى عليه السلام باندې په دلالت تورات کې په نبوت عيسى عليه السلام باندې یا په تورات کې په تحلیل او تحریم کې څه کړي دي په خپل میانس کې سره اختلاف کړي یا لباب کی دمشقی وای و ان الذين اختلفوا في الكتاب و ان الذين خلفوا ها الكتاب اغه خلق چې اغوی کتاب وارثان د کتاب جوړ شو وارثان وای اختلافو معنی چا سره په معنی د خلفو سره صحیح شو کنه وراثت کې واغسته کتاب او بعضی معنی دا کې چې د کتاب د مراد څه د قران دی نو په قران کې علی کتاب اختلاف وکړ څنګه اختلاف وکړ نو بعضو مطلقاً انکار وکړو د بعضو مطلقاً چې نه منو بعضو وی دا امیین پورې خاص دي مشرکان هم پکې اختلاف وکړو هغه وی چې دا سحر دی شعر دی کهانت دی اساطیر الاولین دي هغه پکې مختلف اختلافات وکړل نو د قران سره ډیر خلګي و ان الذين اختلفوا في الكتاب خلق کې اختلاف یو په قران کې چې بعضی وی چې دا بعضو وی چې دا خو نشته دا سره کتاب نه بعضو وی چې دا د امیین لپاره راغلی موږ د پاره بعضو وی دا سحر دی بعضو وی شعر دی بعضو وی اساطیر الاولین دی دا مختلف دغه په وکړل لفی شقاق بعید دوی په اختلاف بعیده کې دي د حق نه شقاق ها شق دا دغه ته ویل کیږي شق شقاق اختلاف ته ویل کیږي چې یو سړی یو خصم په یو شق کې شي او بل خصم په بل شق کې یعنی یو په یو طرف کې شي بل په بل طرف کې شي لفی شقاق بعید دلته کې مراد اختلاف دی په اختلاف بعید کې دی عن الحق د حقنا نو په دې سره دغه باب چې کوم دنو هغه ختم شو ښا په دې باب کې سو شو په دې باب کې اولا چې کوم دنو دعوه د شاو شو د توحید شو په تشریح کې په تحلیل او تحریم کې په قانون سازی کې چې قانون سازی د الله تعالی حق دی ولی لس دلایل په ذکر شو د لسو دلایلو نه ورستو بیا سو شو بیا تخویف ورکړی شو تخویف ورکړی شو چې ګوره څوک د غیر الله تحلیل او تحریم منی نو هغه د پاره تخویف ورکو بیا د هغه نه ورستو سو کړو بیا ټول خلک چې کوم دنو دیته دعوت ورکړو ال توحید فی التحلیل والتحریم ها نو اول بیا سوکړو تحلیل چې کوم نه تحریم د ما حل الله مکو په دغه کې او د دغه اسباب ذکر کړل او باطینی او ظاهری او کوش کنا او دغه مثال ذکر کړل او بیا د تحلیل د ما حرم الله د اغه نه کوم د نفی وکړه او په اخر کې تخویف اخروی ذکر کو چې سوک دغه تحلیل او تحریم څه کوي هغه پټای نو دغه لپاره دغه تخویف ذکر کو دا باب ختم شو په دې باب سره دا سلورم بابو په دې باب سره سلور واړه حصے د هغه سلور واړه بابونه د چا د دویمه حصے د دویم قسم هغه ختم شو چې هغه د کوم دانه شروع شو د 96 نمبر آیات نه شروع شو قل من کان عدو لجبريل صحیح شو په دې کې نه شبهات نه شبهات چاو د علی کتابو په رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا غي تفصیلا جوابونه وشو اټول به تاسو ته یاد ان شاء الله تعالی او پاغي مینس کی پنځه زواجر یو پیرا بیا و زواجر چې کوم دینو هغه دویمه پیرا ذکر شو صحیح شو بیا دا غي په اخر کې په دې درې مېسه کې بیا نه حج بدل شو اثبات رسالت شو بیا لا اله الا الله ته موضوع لاړ خړم به لا اله الا الله د صد پاره د توحید فی العبادت ته پاره صحیح څه کنه دویم لا اله الا الله د صد پاره د توحید فی التشریع پاره بس دغه خلاص